اوس د دې ځاینا پنځم باب شروع کیږي وما قدر الله حق قدره په دا پنځم باب په چلیږي تر یو سل او سلورم آیات پورې دا پنځم باب وي په دې باب کې بس وي په دې کې به اول زجر وي خو شوي زجر به چاته منکرین د توحید ته مشرکین ته به زجر ورکړي او په انکار د قران باندې او بیا دا غینه پس به ترغیب ورکړي قران ته په دو نوی آیات کې وهذا کتاب انزلناه مبارکون د قران د پنځه صفات ذکر کړي د پاره د ترغیب دا غینه ورستو به بیا زجر وی مخالفین ته په ان په درې قسمه مخالفت چې کینو هغه ته بیا زجر ورکړي په درې نوی نمبر آیات کې په څلور نوی نمبر آیات کې بیا تخویف ته دنکی د الله تعالی تر طرف نه هغه ذکر کی تخویف اخروی بیا دا غینه پس په دلایل شروع کی بیا مثلا دلایل تلاړه چې دلایل تلاړه نو بیا به ذکر کوي دلایل عقلیه انقلابیه پنځه دلایل به ذکر کوي سلور نوی پنځه نوی شپږ نوی ها پنځه نوی شپږ نوی و نوی اته نوی نه نوی پدې کې با او سلام آیات په نه نوی پدې آیاتونو کې دلایل ذکر کی په سلام آیات کې بیا زجر ور کی پوښوي په سبانه په شرک باندې هغه سالو درې قسمه شرکونه عبارت کی یو قسم شرک خو په ابراهیم علی السلام دعوت کې رد شو چې هغه مشرکین بل ملائکه وو انا مشرکین بل کواکب ستوري چې چا د الله سره شریک ول هغه درې قسمه پاتې دي چې هغه سالو قسمه د شرک ماته ستوي د مشرکین سالو رقصان دي نو هغه به ذکر کی بیا به داغینه پس په هغه پرد کې ورته لس جملې د توحید ذکر کړي لس جملې د توحید به ذکر کړي په هغه باندې بیا څه کیږي یو باب ختميږي ها تاسو ورته ګورئ یو یو ته ګورئ اول زجر دی ها دا زجر په څه باندې دی په انکار د قران باندې چې دا خلک د قران نه انکار کوي و ما قدر الله حق قدره او قدردانیونه کړ الله تعالی قدردانیونه کړ خلق الله د الله تعالی حق قدره حق قدردانی داغه ما عظموه حق عظمته دای دا هغه تعظیم نه کله څنګه چې دا هغه حق او څنګه هغه حقدارو سکله ونه کړو پس وجه ونه کړو اذ قالو هغه وخت چې وی دي خلقو ما انزل الله علی بشر من شی نه نازل کړي الله تعالی علی بشر په هیڅ یو بشر باندې من شی انس شی هیڅ شی نه نازل کړي دا و یو کتو د مالک ابن سیف په نوم باندې یو يهودي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویراغی نبی صلی الله علیه وسلم سره مناظره کوله بحث کولو او ډیر بدن نه ډیر غټونو نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ګور د الله بنده پتا کې یره نشته دی او تا په تی په ایمان وای قسم خورج په تورات کې تا دا نه دی ویلی چې ان الله لا يحب الحبر الثمين الله تعالی غټ صرف مولا نه خوخی خو چې دا په تورات کې ویلي دي کنه ویلي هغه دې چې پوه شو چې دا خو به ما اعتراض راغی نو دوی مړوي اسم الله نه نازل کړي نه تورات الله نازل کړي نه قران الله نازل کړي چې کله قوم ته واپس شو قوم ورته غوسه شو خندره ته خو زمونږه مولا یو مونږه تورات منو تال ته انکار وکړه د سره مونږ درله هیڅ شی نه درکو نه ورله روپۍ به ورکول نه څه شی ورکو نو دا خدا واقع په مدینه کې شوی دا او آیات نازل په مکه کې مدا څنګه چللې نو اصل دا دی وای د مکی ته تلو لیکن راجحه خبره دا ده چې دې ځای کې دا یو بل واقع ده دا واقع ځان ته شوی دا دا واقع چې دا نو دا اصل کې مشرکین مکه د مکی مشرکان چو نو هغه داس چلو کړو چې هغه د مکی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ما انزل الله علی بشر من شی وی الله په بشر باندې هیڅ شی نه نازل کړ ته ما قران نازل دی په الله پاکي شی نه نازل کړي او دا مکی والا چې نو دوی به د يهودو سکولو د يهودو سره به ملګرتیا و نو الله ورته وی چې خا تاسو چې د يهودو سره ملګرتیا دا وغی منئ نو هغه يهودو نه تاسو ته پوسو کوي چې قران تورات چا نازل کړو دا هغه طرف ته دوی د قران نه انکار وکړ په دې باندې دګر ور کوي اذ قالوا ما انزل الله چې کله دوی وی نه نازل کړ الله تعالی علی بشر پیسې او بشر باندې من شي ان هیڅ یو شي قل ورته وایا من انزل الكتاب نو چا نازل کړو هغه کتاب الذي کتاب جاء به موسی چې راوړې وغه کتاب موسی نورن چې هغه رڼا وا وهدن او هدایت نورن پاغه کې عقاید او وهدن او احکام یا نورن دلایل او وهدن احکام دا دواړه معنی راځي ښا دغه کتاب چا نازل کړو نو دا یا خدای دغه سړی نه برای راست پوښتې یا قل من انزل الكتاب ته د دوی نه پښتنه وکا ورته وای تاسو د خپل يهود علماء نه پښتنه وکي چې دغه کتاب چا نازل کړو چې تاسو وای چې الله څه شي نه نازل کړي لناس د پاره د هدایت د خلقو تجعلونه قراتیسا چې ګرځوي جوړوي تاسو هغه تورات قراتیسا پانی پانی تاسو پانه کړه دی تبدون ها چې ښکارا کوي تاسو بازي وتخفون کثیرا او پټوي تاسو بازي دغه تورات بازي ښکارا کوي چې کم کې تاسو فائدہ ده او چې کم کې تاسو نقصان ده هغه پانه انت کړی دی هغه پټی کړی دی هغه نه راښکارا کوي دغه کتاب چا نازل کړی دی تبدون ها وتخفون کثیرا د دینه سمورات دی دغه چې تورات کې دوی بازي احکاماتو پاغي باندې عمل کولو هغه به احکار کول وی دا تورات کې راغلي دي او بعض باندې به عمل نه کولو هغه به پټول تورات تقسیم کړو ښا تقسیم کړو دا تقسیمول د تورات چې کوم دي دا رضی بیا ځان ته یو کوفرو دا بل ځان ته ناروا کارو لکه نن چې خلکو قران تقسیم کړي دي لکه نن چې خلکو دین تقسیم کړي دي نیم دین چې مولز دی او دست دی روزه ده حج دی زکات دی دا خو د الله په خوخه کوي وی بالکل دا خو دین دی لیکن نیم دین خلکو پټ کړی دی ښا هغه سدي هغه ګوره د هر قسمه معاملات دي دغه د اخستلو خرڅولو معاملات دي د کورنی معاملات دي د مارکیټ معاملات دي د عدالتونو هغه سزاګانی دي هغه ټول سدي هغه خلکو پریخي دي تبدونها وتخفون كثيرا دا يهوديانو کوئی دي چې بعض قران ښکارا کوي او بعض څه کوي بعض پټي وعلمتم ما لم تعلموا او قد لشيو تاسو ته په دې تورات کې ما هغه علوم لم تعلموا چې تاسو په مخ کې نه پوي دي انتم تاسو ولا اباؤكم نه پلاران تاسو ناشنا کتاب در تراغلو قل ورته وای الله دا جواب دا من انزل الكتاب ده ها چا دا کتاب نازل کړو تورات چا نازل کړو نو دوی خاموش شو جواب نه ورکو نو تو ورته وای چې الله الله نازل کړو ثم ذرهم بیا پریک د دوی فی خوضهم پاغه باطل د دوی کې یلعبون چې لوبه کوي دوی په باطلو کې اخته بس پریک دی بیا ته سکه وهذا کتاب اوس چې دوی د کتاب نه انکار کړو جواب ورکو اوس ورته وای وکم بخت راشي دا قران او معنی ترغیب ال قران دی اوسا وهذا کتاب او دا کتاب دا لوی کتاب دی انزلناه الله وی مون نازل کړه دی یو صفت دا شو مبارکن بل دا مبارک دی مبارکن کثیر الخير والنفع ډیر خیر او نفع والا دی دلته کې علما لیکلی نیشاپوری وغیرہ لیکلی دی هغه وی څوک چې قران وای او په قران ځان پوي د د عقیده به کلم خراب نشي دیو په خراب عقیده لاړ نه ځکه چې دا کتاب مبارک دی کثیر الخير دی او د ټول نغت خیر هغه د عقیده دی نو د عقیده به همیشه صحیح مصدق الذي بین یدیه بل دا کتاب چې مصدق الموافق دی الذي دا کتابونو سره بین یدیه چې مخکره دنه تیر شوی دی نو دای بل صفت ولتنذر ام القرى ها څه د پاره دا قران نازل شوی د څه د پاره دی لتؤمن به چې تی اومني ولی تنذر به ام القرى او دې لپاره چې ته ویری په دې قران سره ام القرى هغه هغه مور د خارونو مور د کلو مور د کلو صدا هغه مکه معظمه ده خو مراد تر هغه مرکزی خار ما پښتو کې معنی څه کیږي مرکزی خار ورته وي مرکزی شهر هغه په اوډار کا ومن حولها او هغه څوک چې غیر چا تیر د دې شار نه دي والذین یؤمنون بالآخرته هغه کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې یؤمنون به نو ایمان راوړي په دې قران باندې وهم علی صلاتهم یحافظون والذین یؤمنون بالآخرته کم خلق چې آخرت منی نو یؤمنون به هغه ایمان راوړي په دې قران باندې قران هم منی یعنی ته آخرت منون کې قران منی خو چې د آخرت منون کې نه کنه هغه قران نه منی وهم علی صلاتهم یحافظون او دی په منځونو د منځونو خپل حفاظت کوونکی پابندی کوونکی داغه نو دای ورته وی لتنذر ام القرى دا د دعوت اصول دی ښا چې کله ته دعوت شروع کې نو اوله طریقه دا د ځان بسم کی ځکه چې اوله وحی راتلا وی اقرا ها اقرا بسم ربک الذی خلق یا ایها المد یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا دا وحی رالا چې ته په خپل ځان سم کا بیا ټول خلکو ته دعوت خو ترتیب دغه طرز دی ښا ولی تنذر ام القرى ومن حولها ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا دا اوس بل زجر دی مخالفینو د قران ته په دریو طریقو سره ومن اظلم سوک ته ډیر ظالم ممن داغه چانه افترى على الله كذبا یو سړی خدا انکار وکړ چې قران ځکه نه منم چې الله هیڅ چی نه نازل کړي بل را پاس یغه وای ما هم د قران غونی کتاب تمام نازل شوی دی نو دا هغه دی چې تړي په الله تعالی باندې درو او قال اوحیا یا دی وای ما ته وحی کړی شوی دا ولم یوحى الیه شیء او حال دا چې ته هیڅ وحی نه را شوی ومن قال او یا هغه څوک چې وای سانزل مثل ما انزل الله سانزل ذره چې زبا نازل کم یعنی زبا جوړ کم ښا سانزل زبا جوړ کم داسې کتاب مثل ما انزل الله لکه څنګه چې الله نازل کړی دی د دې غونې قران د دې غونې کتاب کوئی زم جوړول شم دا درې قسمه انکار شو یو په الله دروغ تړل شو بل دا ویل شو چې ما تم داسې وحی شوی دا لکه څنګه چې دی پیغمبر ته شوی دا دریم دا دا چې دې سوی وای چې زبر داسې کتاب جوړ کم دا جوړول شم الله وی ولو ترى اوس تخویف ورکه ښا دا تخویف ته په سکرات الموت د سلګو د مرګ کې کوم حالت راځي ولو ترى اذ الظالمون الله وی چې چرته ته ویني پاغه وخت چې ظالمان فی غمرات الموت فسلغو د مرګ کی وی د مرګ فسلغو کی وی مړ کیږي ول ملائکه تو ملائکه باسی تو ایدیهم وګدوی لاسونه دوی وګدون کی د لاسونه وی دوی تا سور توي یقو دغه د ملائکه ورته وی اخرجوا انفسکم راو باسی روحنا خپل راو باسی دا روح ته راو باسی ځان کدن کی ورته وی یا اخرجوا انفسکم او باسی ځان د عذاب نه دوس ځان د عذاب نه بچ کنه الیوم تجزون نن رتا صدر کول شي عذاب الهونی عذاب د سپکولو بما کنتم تقولون په سبب دا غي چې تاسو وی علی الله په الله تعالی باندې غیر الحق نا حق خبره په الله نا حق خبره جوړولې نو اوس عذاب نه ځانو باسا وکنتم وی تاسو عن آیاته د آیاتونو د الله تعالی نه تستكبرون ځان لوی غنون کی تاسو د الله د آیاتونو نه ځان لوی غنو وی زب آیاتونه منم سو دا ما د پاره دغه د بيدبی د به قران ته کینم سو او د به قران په ځان قانون منم نو دا خو غټه به شرمی ده چې د ما باندې به کوړی خيږي یا به مطلب دار د پاره جم کیږم یا به زما لاس کټ کیږي دا نه شم منلې دا به ځان لوی غنو ولقد جئتمونا فرادا اوس دا چې ځان کدن تخفیف ورکړو اوس دمکی ور کوي په آخرت کې ولقد جئتمونا یقینا تاسو برازي مونږ ته فرادا یک یوازي یوازي یوازي ځان ځان تا دا دنیا کې ډلا ټپلا وکنه غټ جماعت ته جوړو او تا وی چې را دماغ غټه پارٹی دا الله وی په آخرت کې پارٹی نه چلیږي یوازي برازي کما خلقناکم لک چې مونږ پیدا کړی وی تاسو اول مره پاول ځل باندې پاول ځل چې ته په دنیا کې پیدا شې یوازي وی زعمتم چې تاسو ګمان کولو انهم چې یقینا دغه سفاره شیان چې دي فیکم پتا سو کې شرکا او د برخه والا دي د الله سره په اولوہیت کې دای د الله سره په اولوہیت کې برخه شریک ده تاسو خو بدا ګمانو لیکن اوس خو شفاعت سفاره شیان د سره نشته یوم د فرن راغله په قیامت کې بیا دام ني خلقت تقطع بینکم یقینا کټ شو تعلق پمین تاسو کې تعلق کټ شو یو بل سره وضل عنکم او رک شو د تاسو نه ما هغه خدایان کنتم چې وای تاسو تزعمون تاسو ګمان کول چې دا زمون سفارشیان دي هغه بر سره اوس نه یو بیا تاسو ملاو نشيخه باقی د شفاعت مسله برازي صورت یونس کې ان شاء الله تفصیلی به وای د اهل سنت والجماعت مسلک پکې سره هغه بیا پاره دا کې وایو ان الله فالق الحد والنوا اوس په دې مسله باندې چې دا مسله توحید ده اول کوئی زجر ورکو کنه منکرین د قران ته د قران منکرین ته زجر زکه ورکو چې هغه د توحید نه مانی نو اوس هغه دعوت صورت اول را واقعي الحمدلله صفاتنا د خدای الله لرګي ولی دلائل ته وای پنځه دلائل ان الله خالق الحب یقینا الله تعالی چون کې د دانی دی و ونوا او د اډو کې دی حب هغه ته ویل کیږي کنه چې هغه سړی په استعمال کې راوستي شي هغه دانی چې په استعمال کې تر اوسه چې لکه غنم شو پوش وی جوار شو نو دا چې نتا دا اوس دغه دی خرج دي د حبوب وای او نوا هغه دغه ته وای زړی ته وای هغه تخم ته وای چې هغه ته په استعمال کې نشره اوسه لکه د کجوري اډو کې شو نو د کجوري اډو کې هغه ته په استعمال کې نه خوړل نشي نو هغه ته ویل کېږي هغه ته نوا ویل کېږي ها نو الله تعالی چې اون کې د دانی دی ول ون نوا او د اډو کې دی دا دوه سیزنه الله تعالی چي او شین سی اختراوباتي شین فصل ته راوباسي کنه تاسو وینئ کنه نو دغه دی یخرج الحی راوباسي الله تعالی ژوندې من المیت د مړینا د مړینا ژوندې الله تعالی پیدا کی لکه دغه دانه د وچرا خو لیکن شین بوټه دی پیدا شي یا دغه شانتی ما تاسو وی چې یو یدا گیدا اغه نه کوم دی الله تعالی ژوندې بچي پیدا کی در الله کار دی و مخرج المیت او راو باسون و مخرج المیت او راو باسون کې د مړی دی من الحی د ژوند دینا ژوند دی بیا سچی داغه نه مړی چې کوم دین الله تعالی پیدا کی څنګه دغه شرګرا د دین بیا یو پیدا کی یا بیا مړه دا یا دغه شان چې دا ونی بوټی دی دا دغه شی درغون شي بیا ته دانی جوړ شي بیا مړی وی اوچی وی نو دا د الله تعالی نظام دی د ژوند نه مړ پیدا کول د مړ نه ژوند پیدا کول او دې کی اشاره ده د کافر نه مسلمان پیدا کوم او د مسلمان نه پیدا کوم کافر پیدا کوم د الله وی دما کار دی ذالکم الله فانا توفقون دغه کارونه کوون کې الله تعالی دی فانا توفقون نو چرته اړو نشي تاسو دا غره توحید نه فالق الاسباح دویم دلیل وی فالق الاسباح شون کې د سبا دی سبا وچی څنګه د تور شپوی کنا فالق الليل بالاسباح ته دلته کلام کې تقدیر دی چون کې د شپې د په سبا باندې تور شپه وچی او ورځ ته چې کوم د سپینا راو باسي وجعل الليل سكنا او ګرځول د شپه الله تعالی سكنا وخت د آرام والشمس والقمر او ګرځول د نور او سپګمۍ حسبانا هغه عالی د حساب حسبانا د پاره د حساب الله تعالی دا سپګمې یو نور مقرر کړی دي ته په حسابونه کې دا وګوره سپګمې نن څلورمه ده نن پنځمه ده نن شپږمه ده خو شوي نن نه هماره دا څه تماجمیږي دا شو ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده دا هغه زور ور ذات العلیم چې هغه پوهه ده خو شوي عزیز او علیم دواړه صفاتونه راوړل عزیز د قدرت کامله صفت ده او علیم د علم کامل صفت ده ستور ته ګوري لکه دا لار چې کوم د دې خاطر دا ګوره دا کار دل چا کړی دا الله کړی دی نو چې دا کار دل الله کړی دی په تور شپکم د تلارم الله خي نو بیا ته عبادت ولې د غیر الله کې بیا ولې خدای بل چاله ثابتې خا قد فصلنا الآیات یقینا جدا جدا مونږ بیانو دلایل لقوم د پاره دا قوم فصل فصل دلایل ځان ترازی لقوم د پاره دا قوم یعلمون چې غي کویږي وهو الذی سلورم دلیل ګوره خاص الله غذاب ته انشاءکم چې تاسو پیدا کړی را سه په آفاقی دلایل خو تاسو ذهن نخلاتیږي آفاقی دلایل کې خو نه ارضی دلایل ته ګوري نه سماوی ته ګوري نه وستی ته ګوري یو قسم دلایل باندې تاسو ذهن نخلاتیږي راشه د ځان کې دلایل نفسیه او ګور په ځان ته وګوره او هو الذی خاص الله غذات ته انشاءکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه د یو سړی نه فمستقر و مستودع نو معلوم دی مستقر زائد قراری و مستودع او زائد سپارلو زائد قراری څه دی نو بعد وی زائد قراری ورځ دا و مستودع و دا شپه دا بعد وی مستقر چه دی نو دا څه دی رحم د مور دی رحم د چا دی د مور دی و مستودع دا بیا دنیا دا بعض وی نه مستقر دنیا دا مستودع چې دا برزخ ته څو وخت پاره پکې سپارل شوی وی بیا به نه دی ها فقد فصلنا الایات دا ټول پکې برابرېږي قد فصلنا الایات یقینا جدا جدا بیانو موږ دلایل د توحید لقوم د پاره دا قوم یفقهون چې هغه په دې دلایل پويږي او هو الذی انزل من السماء ماء راته پینځم دلیل ګورا خاص الله غذاب ته چرا وری دا برنه وبو فاخرجنا به مشتبها وغیر متشابه مشتبها چې یو بل سره مشابه دي پرنګ کې پرنګ کې یو بل سره مشابه په پونو کې دي لکه د انار پاڼه او د دغه پاڼه د زیتون پاڼه دا تقریبا یو شانتی کې تی بوټ دا ګوره خو لیکن وغیر متشابه خو نه دی یو شان یو شان دی په ونه کې خو نه دی یو شان په میوه کې میوه بیا بدله بدله ده کلو الله وی ها انظروا الى ثمره نو وګورئ تاسو میوه د دیتا اذا اثمر کله چې دا میوه شي کله چې دا میوه او کی و ينعه او ګورئ او کله چې پخه کی کله چې پخینګي پخېدو دا غي ته ګورئ دا غي کولو ته دا غي پخېدو ته ګورئ ان فی ذلکم لآیات یقینا پدې تیرو شو کې لآیات دلائل د توحید د الله تعالی دی لقوم د پاره دا قوم یؤمنون چې هغه منی توحید د الله چې څوک توحید د الله منی نو په دې دلایلو کې ته سوچو کا الله وای دانی د فصلونو در لزر در غنوم باران در لزر وروم شپه در لزر سبا کوم دغه رنگ چې کوم دی نو دغه در لزر کوم میوي در لزر خېجوما او بیا ته عبادت د بل چا کې خدای د بل چا منی دې دلایلو ته وګوره وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد په هر یو صف کې دلیل دی چې هغه الله تعالی سره یو دی برګ درختان سب در نظر هوشیار هر ورق دفتر اس معرفتی کردگار پوښوي د غشنی پانی چې فقط په دې کې ته صحیح سوچو به کنه نو په هر پاڼه کې ځان ته یو دیوان دی الله تعالی د توحید نو دا وګورئ تاسو په دې کې ته بیان کړئ اوس د دینه پس بیا زجر ورکی هغه مشرکین وتا او رد کوي په اشراق او ثلاثه باندې درې قسمه شرکونه چې څو درې شرکونه چې خلق کوي خا درې قسمه مشرکان شرکونه هم تاسو ته ویو هغه تقریبا ټول شپږ قسمه جوړېدل خو مشرکان څلور قسمه په اصول کې وو ورسته خو بیا خلکو شرک شروع په هر څه د الله سره شریک کړ خو اول مشرکان په څلور قسمه وو یو ستوري د الله سره شریکول هغه تیر شو ابراهیم علیه السلام په مناظره کې یو د الله سره انسانان شریکول یو د الله سره جنات شریکول یو د الله سره ملائک شریکول دا درې قسم باندې اوس په دې آیات کې رات کړي وجعلوا لله شرکاء الجن او مقرری دی الله تعالی لرا شرکاء شریکان الجن جنات دای پاغي خلق ورا دکړو چې څوک جنات د الله سره شریکان کوي په عبادت کې په دعا کې په تصرف کې پارت کې چې شریکي پاغي باندې رد دی وخلقهم او پیدا کړی دی الله تعالی هم دا جنات دا جنات الله وی ما پیدا کړی دي دا انسانانو مسره ما پیدا کړی دي وخرقوا له بنین نو زما مخلوق ته ما سره شریک وای وخرقوا له بنینا او جوړی دوی دی الله لرا بنین زامن زامن ورله جوړی سوک انسانانو کی يهودیانو بوی عزیر علی السلام د الله زوی دی عیسایانو بوی عیسی علی السلام د الله زوی دی یعنی د الله زوی معنی دا وا چې الله تعالی باندې دومره ګران دی دا نه وی چې د الله نه پیدا ده نعوذ بالله د الله په الله تعالی باندې دومره ګران دی چې که الله ته یو خبره وکړي نو الله یې غرزول نشي الله ته مجبور کیږي الله وې دا مال نشته دی وخرقوا له بنین او جوړې دوی الله تعالی لره دامن و بنات او جونا لونه سوق دي مشرکین وبوي الملائکه بنات الله نو درې واړه قسمه پکې راغل ها بغیر علم بغیر د کوم دلیل نه دلیل وسره نشته دی اوس چې دلیل نشته نو اوس الله تعالی په دوی رات کوي لس جملې د توحید راوړي ګوري ورته اول سبحانه وتعالى عما يصفون پاک دی الله تعالی وتعالى او اوچت ته عما د هغه شرکاونه يصفون چې دوی ورله بیانې دوی چې کوم صفات الله لره بیانې دا غي صفاتونه الله ډیر بره دي دوی الله سره شکم دنو شریکان جوړي الله دا ما سره نشته زما مرتبه دین اوچت زما مرتبه تاسو کړن نه را رسی بدیع السماوات والارض راشه بل جمله وګوره بدیع السماوات نوې پیدا ک بے مثل پیدا ک انکه د اسمانونو دی والارض او د زمکو دی بے مثل می اسمانونو او زمکه پیدا کړی دی بل چا پیدا کړی دی نه نو چې نه پیدا کړی څنګه به زما سره شریک شي ان نا یکون له ولد سرنګ به اغل رب چی ولم تکل له صاحبہ دا بل جمله او نشته له اغل ربی بی خزه نشته او اولاد دی کیږي الله وای دا څنګه کیږي وخلق کل شی بل جمله وګوره پیدا کړی دی الله تعالی هر یو چیز نو دا چې کم وخت تاسو شریکوي ورته الله وی دا کوم ما پیدا کړی هر یو شی ما پیدا کړی دی نو دا کوم تمام مخلوق ته ما تر څنګه شریکيږي او هو بكل شیء علیم بل ګور هغه الله تعالی په هر یو چیز باندې پوهه دی الله وی زه په هر یو چیز پوهیم دا چې څوک بل شته چې هغه په هر یو چیز پوهی نه نو څنګه به ما سره شریک شي ذالکم الله ربکم الله وی ذالکم الله دغه صفات والا الله د الله دی ربکم رب تاسو دی لا اله الا هو بل جمله نشته دی معبود الا هو غیر د الله نه د الله نه بغیر بل حاکم بل متصرف بل خالق بل معبود بل دغه کوم دی حاجت روا او مشکل کشا نشته دی دلته بل اله په صورت انعام کې چې معنی کوي هغه ټول براخلی ځکه صورت انعام یو جامع داسې صورت ته چې په ټول اشراق باندې رات کوي چې لا اله راشي نو هغه درې هغه یو معنی چې تبه ما کله کوله کله مې ته حاکم وکړه کله مې ته معبود وکړه کله مې ته مطاع وکړه نزل تبا غدری والا خو خود راخلی و سره بنور امر راخلی لا اله الا هو نشتره حاکم نشتره مطاع نشتره معبود الا هو غیر د الله نه خالق کل شی پیدا کون کې الله د هر یو چیز دی فعبدوه نو دا غي اغل رب بندگی خاص کئ او هو علی کل شی وکیل او غ الله تعالی په هر یو چیز باندې وکیل ذمہوار دے ساتون کے داغه چیز دے بل څوک ساتون کې نشته لا تدرکه الابصار بل صفات وګوره بل جمله د توحید نه ویني اغي الله تعالی نشي راګیرول اغي الله تعالی لره سترګي ادراک راګیرول خا خو چې په دنیا کې په آخرت کې خو بیا راشي وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره په آخرت کې خو بعضی مخونه پړکیدون کې وي او رب ته بګوري بیا به الله تعالی موږ او تاسو وینو دا دغه ورته ورکړو قد جاءکم نو چې دا لس جملې توحید ورته وی اوس وتر وای راشي دا ومني قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا راغل تاسو ته بصائر دلائل من ربکم نه طرف در تاسو نه قران دی د قران نه خلق انکار کو اوس ته راشي قران ومني مکه و انکار فمن ابصر نو هغه چاته بصیرت حاصل کو فلنفسه نو فمفید لنفسه دا ګټور دی فائدہ مند دی د پاره د ځان ددو ومن عمیا هغه څوک چړون شو یعنی مطلب دا دی د دې دغه نه مخ واړول د دې دلایل نه فعلیها نو فعلیها وباله نو هغه باندې دی وبال د دې ړندې دو و ما انا علیکم بحفیظ او ته ورته وای پیغمبره ما انا علیکم نیمه ده پتا سبحانه بحفیظ سوکیدار لکه تاسو سوکیدار خو نیم چې کفر نه بم ساتم خو دلایل دا در تراوړم کمانه وی معنی که نیمه نه بلا درې در پسې زم سکوم خو دومره خبره ده چې دا دلایل دی دا دلایل واوري تر دې پورې داغه دا پنځم باب وخا په دې پنځم باب کې سو نو په دې پنځم باب کې تاسو وکتل چې سو کنه په دې کې وای اول چې کوم دنو زجر په انکار د قران باندې بیا ترغیب ال قران بیا زجر په انکار د قران باندې خو په دریو طریقو سره چې سو کې انکار کوي هغه ته زجر ورکو دا هغه نه ورسته تکلیف ورکو بیا پنځه دلایل په توحید باندې وی بیا دا هغه نه پس چې کوم دی نو رد یو په هغه مشرکین باندې چې هغه د الله تعالی سره ملائکی یا جنات یا انسانان شریکای او بیا په هغه په جواب کې ورته لس جملې د توحید ذکر کړې دغه باب چې په دې باندې ختم شوه